چې مصنف علی رحمه ابتدا کې تقسیم کړ د کلمې کلمه درې قسمه ده یو اسم ده یو فعل ده بل اسم بیا په دوه قسمه ده یو اسم معرب ده بل اسم معرب اعراب دا چې کله د مرفوع راځي کله منصوب راځي او کله مرفوع کله راځي چې کله د اسم او تو قسم مرفوعات او تو قسم منصوب کله راځي چې کله د منصوباتو او مجرور کله راځي چې کله د مجروراتو او بعض اسم معرب کله چې د اعراب د بذات د عامل په ډایرک په نه دی ور باندې داخل شو بلکې د دې اعراب د ماقبل اسم چې شی د اسم معرب چې شی دی تابع دی واقع ته توابع ویل کیږي دا د دې وسره چې د مشابهت راغلي د چا سره د شي پای سره په عادت د حروف کې په حرکاتو کې په ناغه تا مراه کې خبره تیر شوې ده چې هغه اعمال ورته چا فعل اعمال ورته چې فاعل ته شي فاعل اعراب ورته چا تا فعل مضارع نو دې وجنا اصل په اسمو کې چې لکه اعراب دی او اصل په افعالو کې چې نه نه کار چې هغه مبني وګرځي او افعال اسم چې وګرځي معرب لیکن بعض اسماء چې مبني ګرځېدل دي دا د دې وجه نه چې د مبني اصل سره چې راغلي مشابهت نو مثال به څنګه د کاسما اشارات واخلا دا اوس مبني ده په کار ده چې د معرب شولې نو چې اسم شرح هم فاعل واقع کېدل شو مفعول واقع کېدل شو مضاف له واقع په سکون باندې څه به زید ومعرب د معرب د بالقوه امکان د معرب ول تول کپ ترکیب کې واقع چې د معرب د څه په ابتدائي او شابه یا اسم بناء د ترکیب کې د مشابه د تا سره څنګه د مبني له سره به ان يكون في دلاله على معناه چې د دلالت کوي په خپل معنا باندې محتاج دی محتاج چاته قرینه ده حرف شرط او يكون على اقل من ثلاثه احرف يا خو ځکه مشابه د مبني سره چې دا کم دی د ثانه درې حروف چې د درې حروف نه کم شي نو دا اسم د بیا مبني دی ځکه د شکل او صورت د تا په شان دی د حرف په شان هر کوم کم دی د درو نه دی او تضمن معنى الحرف ياخذ دي وجه مبني د چې متضمن د معنا د تعالی چې به سوري مثال ته څنګه لکه تا او من وه دا مبني ده ولې ځکه دا مشابه ده د تا سره د هر سره شکل او صورت کې من مبني ده د شکل او صورت کې د تا سره مشابه ده او احد عشره واخلا او ذاتي سره احد عشره کې عشره احد عشره مبني ده ځکه متضمن ده چا لره معنا دا ده چې احدون وعشره او تسعه وعشره